اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ د خندق د غذا پر مهال یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د خپلې ولږې په اړه رسول الله ته شکایت کوي چې زه وږی یم خپله لمن پورته کوي او د ګیډې پورې تړلې تیږې رسول الله ته ورښي او ورته وایي ای د الله رسوله ما د ولږې له سختي څخه په ګیډه پورې تیږې تړلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کوم وعظ او نصیحت نه کوي د حالاتو د سختی او د صحابه و کرامو د ازمیښت او امتحان انځورنه نه کوي په وچو شونډو او وچه لهجه ورته د صبر سپارښتنه نه کوي بلکې په ځواب کې ورته د خپلې مبارکې ګیډې څخه څادر لرې کوي نو شکایت کوونکی چې کله ګوري د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د یوې پر ځای دوه تیږې د خپلې ګیډې پورې تړلې دي نو په خپل شکایت پښیمانه کیږي او د صبر رضا او زغم جسامت او پیکر ترې جوړیږي بیا ټول صحابه کرام رضی الله عنهم د ازمیښت او ابتلا په ترخو کې هم خوند او لذت محسوسوي د جود او سخاوت درس ورکوونکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خواړه او ډوډۍ وږو او غریبانو ته ورکوي او خپله په ورځو ورځو وږی پاتې کیږي حضرت انس رضی الله عنه د دې خبرې شاهدي او شهادت وړاندې کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې کله هم د څه شي غوښتنه شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې نه نه ورته نه دي ویستلي یو ځل یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د سوال غوښتنه یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بېشمېرې اوزې او چیلۍ ورکړې او هغه خپل قوم ته لاړه خپل قوم ته ویلې تاسو ټول اسلام قبول کړئ ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره څه ورکوي چې بیا د فقر او لږې هیڅ ویره نه پاتې کیږي همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې حضرت عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوزی باندې پروت و چې د پوزی داغونه د رسول الله په اړخ باندې معلومیدل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عرض کوي چې د الله رسوله آیا موږ بستره درته جوړه نه کړو که تاسو هغه پر پوزي باندې وغوړوئ او په هغې باندې کینئ رسول الله ورته په ځواب کې وایي زما له دې دنیا سره څه دي زما خو ورسره دومره اړیکه ده لکه یو سپور چې د یو څه وخت لپاره د یوې ونې لاندې د دمې لپاره کینی او بیا له هغې ځایه روانیږي همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې زه د خلکو په یوه ډله باندې تیر شوم چې ورید کړی پسې په وړاندې ایښی و هغوی ما ته بلنه راکړه چې ته راشه موږ سره ډوډۍ وخوره ما ورڅخه انکار وکړ او ومې ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مړینې او وفاته پورې د اوربشې په د اوربشو په ډوډۍ باندې نه و موړ شوی نو زه څنګه وخورم همدارنګه حضرت انس رضی الله عنه فرمایی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاطمة الزهرا رضی الله عنها د جوارو د ډوډۍ یوه ټوټه وړاندې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په دې درې ورځو کې دا لومړی شی دی چې ما وخوړ دا خبره هم باید په یاد کې وساتل شي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زهد او قناعت له تنګسیا او یاد وسایلو د نشتوالي له کبله نه و بلکې که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتي وای نو د احد غر به ورته سره زر ګرځول شوي وای د دنیا ټول نعمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسانانو ته د زهد او قناعت کوم درس ورکوه د هغه عملی بیلګې او نمونې په خپلې وړاندې کول غوښتل چې رسول الله هغه ته عملی بیلګې وړاندې کړي هغوی ته د صبر او حوصلې درس ورکوونکی محمد رسول الله د ابتلا او آزمایښت په هر ډګر کې د صبر او حوصلې څخه کار اخلي د مکې د آزمایښتونو او ستونزو طوفاني دور یا د مدینې پیچلی او له فتنې څخه ډک دور هر ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صبر او استقامت لمن نه ده پریښې کله چې د مکې په کوڅو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ملنډې کېدلې د لمونځ پر وخت یې په رسۍ د خفه کېدلو هڅه کېدله په لاره د تیریدو پر وخت په رسول الله صلی الله علیه وسلم مرداری او ګندګي اچول کیده په لاره کې ورته اغزي خورول کیدل په شعب بن ابي طالب کې بند او زندانی کیږي په طایب کې لوپرو او بد اخلاقه هلکان ورپسې کاڼي ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینو لت پت کیږي د دې هر څه سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثبات او استقامت کې هیڅ تغییر نه راځي بلکه په ډاډ او اطمینان سره فرمایي تر ټولو سخت او ستونزمن امتحان او ازمایښت د انبیا علیه الصلاة وسلام وي د مکې او قریشو د کفارو څخه په تنګ راتلو د هغه تره د مینې او محبت په احساس او لهجه رسول الله ته وایي چې د رسالت کار پرېږده نو د صبر او عزم دا غر ورته څه وایي والله یعم لو أوزع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه رسول الله ورته وایي چې ای زما تره که دا خلک زما په ښي لاس کې لمر او په چس په لاس کې سپوږمۍ کیدي بیا به هم زه له خپل رسالت او کار څخه لاس وانخلم عین تر دې چې الله تعالی هغه غالب کړي او یا زه د هغې په لاره کې له منځه ولاړ شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل د نورو صحابه و کرامو لپاره د لارې مشال او نښان شو د آزمایښت حرارت او ګرموالي د هغوی لپاره د سوري لرونکي ونې خوند او کار ورکوي صحابه کرام د امتحان او آزمایښت له ټولو مرحلو څخه په مسکا او خندا تیریږي کله چې د ډار او مرګ سره مخ کیږي نو روح د هغوی د جسم او بدن څخه پر وتو آواز کوي چې الله اکبر فزت ورب الکعبه الله اکبر د کعبې پر رب قسم بریالی شوم نور ورځ هم هغه کسان چې د اسلام لپاره مبارزه کوي په خپل زړه کې باید ډاډ او اطمینان ولري د کفارو او د اسلامیت او د انسانیت د دښمنانو په ستونزو او تکلیفونو باندې صبر او استقامت او ثبات غوره کړي انشاءالله کامیابي د دوی په برخه ده تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ د جرأت او شجاعت او د میړانې درس ورکوونکی محمد رسول الله چې کله د سختو او ستونزمنو حالاتو سره مخ کیږي نو د هغه جرأت او شجاعت نورو ته حوصله ورکوي ډارونکې او ویرونکې شپه وه چې کله د قریشو ځوانانو د وینې سکونکو تورو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور له دې ناپاکې ارادې سره محاصره کوي چې کله رسول الله صلی وسلم را اوزي نو په یو ځل به ټول پرې د تورو ګزارونو باران کوي او رسول الله به له دې نړۍ څخه نیست او نابود کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د شپې په تیاره کې دا ټول حالات څاري ولې د کفارو ناپاکې موخې او ارادې د لوڅو او بېتیکو تورو ځلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جرأت شجاعت او میړانې ته د تسلیمي سر ټیټوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر آرام ډاډ او اطمینان سره له کوره بهر راوځي د الله مرسته او ساتنه ورسره مل ده کفار الله تعالی بېسده کوي او د رسالت کاروان او قافله ډاډ او اطمینان سره تیریږي او په غار ثور کې پناه اخلي ابابکر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د نبي علیه السلام وسلام سره وم په غار ثور کې چې د مشرکانو قدمونه مې ولیدل نو ما ویل یا رسول الله که هغوی قدمونه پورته کړي نو موږ به وګوري رسول الله وفرمیل ستا د هغو دوو په اړه څه خیال دی چې دریم الله دی ما ظنک باثنین الله ثالثهما بیا د غار په لور د راتلونکو او تعقیبونکو په لیدو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه اندېښمن کیږي ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارکې ژبې لا تحزن ان الله معنا د کلماتو په راتلو او اوریدو د هغه ویره هم ختمیږي او په هغې کې د اعتماد او حوصلې یو نوی کیفیت را پیدا کیږي هغه ورته وایي چې لا تحزن ان الله معنا خفه کیږه مه غمګینه کیږه مه الله زموږ سره دی نو نن ورځ هم که دښمن سره ډیر وسایل شته هغوی زمونږ په ماشومانو په ښځو او په ځوانانو رحم نه کوي هره ورځ د دې پلیتو لاسونه د هغوی په وینو باندې سره دي خو ډیر ډاډه اوسئ ډیر په اطمینان اوسئ چې ان الله معنا چې الله زمونږ سره دی او د چا سره چې الله وي هغه غالب وي کله مه ناهیلې کیږئ بلکه د خپل زړونو ته او د خپلو لاندې کسانو ته د میړانې او د شجاعت او جرأت درس ورکړئ لکه څنګه چې محمد رسول الله ورکړی و کله هم مه ناهیلې کیږئ د حنین د غزوې پر مهال چې کله د ماتې او خطر ملحره راځي نو خلک په ورخطایي د جنګ له ډګر څخه تیښته پیل کوي ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپله کچره باندې سپور د جنګ په ډګر کې په ډیر استقامت او جرأت سره ودرېږي او په ډیرې حوصلې او اعتماد سره وایي انا نبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب زه رښتینی نبی یم او د عبدالمطلب زوی یم یو ځل په مدینه کې څه شور او غوغا شوه ټول خلک په ویرې او خواشیني سره د کورونو څخه راووتل او د آواز په لور روان شول هلته په رسېدو خلک د دې په لیدو حیران شول چې په دې ډارونکي او وحشتناک حالت کې رسول الله له ټولو څخه مخکې هلته پر یو بېزینه اسپور او توره پر غاړه ولاړ دی او په لوړ آواز وایي چې ای خلکو مور خطا کیږئ هیڅ خبره نشته مو لیدل چې کله خطرناک حالت وي نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ثابت قدم ښکاري او چې کله د خطرو ویره او اندېښنه وي نو هلته هغه هم تر ټولو د مخه رسېدلی وي نو کله هم مه ناهیلې کیږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او ژوند مطالعه کړئ دا موږ لپاره لوی درس دی نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نېکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسې.